او کړه خلاوه خاوس دا مسله نه متن څنګه بنا کوي چې زمکه نه سړي خپل ملک ته مواد زمکه نه ده دا څوک رااله اوس نه نه نه مکه خو غلي وخت نه دا اوس کېنسته اي خدای یې مکه مړی خورو حال زمکه د سړي خپل نه تمواس زمکه نه ده خو د دې صاحب العاد زمکه په منځ کې کوم د سکر شوی ده نهر ها اوس دا څنګه ور باندې بنا کې تاسو ګوري وجه البلاد لا ان باستحقاق الحريم چې کله د صاحب نیر د پاره د صاحبین مذهب باندې حریم ثابت شي نو په دې نه هدا چا قبضه ده د صاحب نهر او حرم چې په نهر قبضه رااله بالذات نو په حرم باندې قبضه رااله هم بالتبع نو صاحب اليد صاحب الارض او که صاحب نهر ده صاحب اليد په دې حرم باندې صاحب نهر سره صاحب نهر په ځکه صاحب الارض خدای تاسو ملک صاحب نه هرسه ولی ځکه نه چې د مالک مملوک شي نو نه هر حریم هم د مملوک شي نو نه هر خو د په قبضه کې ده نو حریم هم د صاحب نه هر په قبضه کې شي ولی عاد قانون دا ده چې لکه ترجیح ورکیږي قول صاحب الید ته پر نسبت تر غیر صاحب الید لکه نو صاحب الارض صاحب الید نه پر حریم کې بیا د سره سره ولی صاحب نه مزه باندې حریم هغه ثابتې چاله هغه نه هدا پات شموله نهر باندې قبضه له صاحب نه هدا نو په حریم باندې هم د واکې د قبضه به تبع راغله خو شو مثلا ورسره کې ورته حالا وجه بلال انا باستحقاق الحريم وحق جوړېدل د حریم صاحب نه هدا پاره تثبت ثابت سالیت ید علیه پر حریم باندې اعتبارا ای حکما اعتبارا اگر که په نهر باندې حقیقت سره غلې قبضه ولیکن پر حریم باندې حکما سره امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی او تبارک هغه په دې نهر باندې قبضه له صاحب نهر ده خو چونکې دا دې صاحب نهر د پر حریم نستا نو په حریم باندې نه حقیقتا قبضه راغله نه حکم القبض راغلی البته د د د دې د دې حریم مشابهت د زمکه سره په صورت کې هم او په معنا کې هم په لحاظ د د سره کې په قبضه د صاحب الارض کې چی ها نو ظاهر حال چاره پر شاهد تاویل ارض لپاره ولی ځکه په ظاهر حال کې دغه لکه حریم د ځمکې سره صورت نه هم مشابه ده او معنا نه هم مشابه ده فلهذا د دې وجه لا لکه قانون دا چې کله لکه دوه د دوه مدعیین په منځ کې لکه تعارض راځي د قولینو د ترجیح چاته حاصل وي چې کوم ظاهر چا لپاره شاهد وي په ظاهر په دې صورت کې د صاحب الارض لپاره شاهد ولې د حریم د هغه سره صورت او معنا نه مشابهت لري شي مسله یا د نصر خره او بعدم استحقاقه او په نه حق جوړېدل د حریم د ایمان صاحب په زبانه تن عدم الید د قبضه په حریم باندې صاحب نه هر ختم شوله اوس په ظاهر ته ګور چې دا ظاهر حریم دا نه هر سره برابر ده تر اسمه کې نو دوی و ظاهر ظاهر حال یشهد شاهدی ورکی د صاحب الارض على ما نذكره ان شاء الله تعالی خوش ګلانو نشوف الحمد لله تاسو وایتول وین کاله مسدا خو کچر ته مساله څه شي بنا یشر دغه دلیل د بنا او تفصیلات او کله مساله مستقله شي مستقله مساله چې د اختلاف هم الکه مستقلی اختلاف شي به بیان واوي ان کان مساله مبتدا کله مساله لکه مبتدا شي اهل التحقيق واجرا مساله ابتدائيه ده مساله بنائيه نه ده مخطوب ويك نه ويك ولی ځکه دا اختلاف په هغه صورت کې چې د مصطلح پته نه چې د چا ملک ده د دې مسلې د مخکې مسلې منځ کې اختلاف ده ځکه دا مسله په غور بنا نه کیږي پوه شي مسله باندې ځکه مخکې د حفر په صورت کې خو الکه د هغه چې کوم ده نهر دا د حفر ده او څنګه د عام مسلمانانو ته چاره دا مسلمانانو په دې صورت کې خو لکه وای دا مسلمانانو دا حریم نه ده خو یا د صاحب نهر ده او یا د صاحب الارض اوس دا پته لګی چې د ما د چا د پاره دی ځکه دا مسله ابتدائیه په مخ کې مسله ورګرا نکیږي څه شي مونږ متلف نه کوي مکه خاله فلهما لصاحبين قال دلیل دار ان الحريم دا حريم في يد صاحب نهر دا په قبضه د صاحب نهر کې خدا قبضه اثر سره چې توای چې دا حريم په قبضه د صاحب نهر کې د قبضه اثر سره واوري به استمساکه او بندولو د حريم باندې به استمساکه بندولو د صاحب نهر الماء او به پر حريم باندې نو د دې حريم مستعمل څوک شه جزاكم الله او چې له مستعوذ ذکر د نه هروبور باندې سړي باندې کړی نه دي په باندې کړی دي ولهدا دینه د حریم مستعمل سره څوک چې کوم چیز مستعمل هغه دلیل د قبضي خوش مثلا نو فيكون مستعملا لحريم نهر فباستعمال انه في يده تفصيل استعمال سره د په قبضي کې ده نو معتبر څه قول ده ده ولهدا دی وجن چې دا تحریم د لحریم د صاحب نهر لپاره ده لا يملك صاحب الارض نقصه بلا سره دا ده چې دا حریم الکه د صاحب النهر ده که صاحب الارض چیرته هم د حق نه چې دا تنده دا بیړ سکی مات کی او بز د سمکه تراشي دا حق د پرز کوي کله کوي به حاجه ول نظام وله امام سم مبارک دلیل انه دا حریم اشبهم بالارض ډیر مشابه د سمکه سره صورتا هم ومعنا هم اما صورت الاستوائهما دواړه برابر دي دا څنګه ده او دا څمکه ده بالکل برابر دي برابر کې نه برابر مستوي دي بس اوار دي بالکل سیده سیسو مولا او نهر درې رحایل سره برابر ده نیچه ده نیچه البته تاسو ماشي لیکل کې چیرته دا څنګه او چاته وخار ور باندې پرتی او د ازمکه لاندې ولغونی بیا پوه شي چې دا حدیث صاحب لري خوري ور باندې اچولي شورس دی مليان څه په ور باندې ګوري مال خلک نو دی وای اما سوره الاستواء هما دواله برابر دي حرم او زمکه خلاف نهر ومعنا من حيث او په معنا کې برابر الک په دې نهر کې الک ونی کرل شي په منځ کې غنم کې کرل شي او د دې نهر په څنډه باندې کرلی او په ځمکه کې هم زراعت کولی شي د ځمکې کې ونې کرلی شي دلته هم کرلی شي او معنا من حیث صلاحیت للغرس و زراع و ظاهر شاهد ظاهر شاهد د لمن هغه چا لپاره فی یده چې په قبضه د کې ما هغه هغه ځمکه هو چې د داسمکه اشبهم ډیره مشابه به د دې حریم سره ته چا قبضي کله که اشبه بالحرم ده د صاحب الارو کړه صاحب نه نارینه ماشاءالله صحیح کتاب متعلق راځي که اسنین لکه دوه کسان ثلاثه فی مصراع باب دا دروازه یو پښتن تاسو پټ کړئ دا ولاړ چې ده د چوکاټ وای لیونیانې چوکاټ د ابل ته وای د ته پټ وای هلک وای خره بهر ته چوکاټ ها خدای موږ کامل وای دا خو دروازه ده دا ټوله دروازه ده دا دوه پټ لري دې دا دا دا یو پټ دې څه وای یو تام به وای خدای موږ هغه څور ته پټ وای ما په زبا وای دا پټ دا یو پټ خو په دې دروازه کې ولال دا بل پټ پروت صحیح سره دا پټ چې کومه دروازه کې ولاړ دا دې پټ مالک وای چې دا زمات دا بل وای چې نه زمات اوس به د چاري چې د دې پټ مشابه د چا په قبضه کې نو دا د هغه ملک دا پټ خو په دروازې کې ولاړ ده او دا پټ صورت نه هم د سره مشابه ده او ما خپل صورت سره مشابه خوش مثلا دا چا ظاهر چا لپاره شاهد د دې سړي لپاره او کړي غبل لپاره د دې سړي لپاره دا پټ پر دې د دوه پټ دلته ولګوا الکه چې کوم د دروازه باندې پورا شي خوش مثلا او بیا الکه تعالی پسې لګي چې خلران څور شي کیسنه لکه دوه کسان په لحظه چې دغه نزاوي په مصراع باب په یو پلو پټ او ابل تشوی تنبا په مصراع باب ليس في يدهما چې په قبضه د یو کې هم نوي د یو په قبضه کې هم نوي ها دا قضا د ترک ده یو قضا علیه او قضا له وی دا قضا له قضا علیه نه ده څه شموله بلکې دا قضا ترک ده قضا ترک دی ته وی چې یو سیس چا سره پریګ دی ابقاء لما یکون په ما کانو کې ابقاء لما یکون په ما کانو کې دې کې الک اغا چې کوم ده اغا قضا علیه او قضا له نه بلکې قضا یې سره ترک بس دې باندې حکم دا تاسو سره پاتې شي څه مسله باندې والقضاء في موضوع الخلاف قضاء ترك ولا نزاع فيما به استمساك الماء انما نزاع فيما وراءه اوس جوابونه کوي دا حریم دو دو قسمه ده یو هغه حریم ده هغه څنګه ده چې وبې باندې کړی دي چې یو خاطر وبله را پرېګری مثال په تور یو نیم غز ده نیم غز ده یا یو پاو دی خالد وبې سری باندې کړ په دې کې نزاع نشته دا د صاحب نهر ده چې سره او هغه چې د دغه موضوع د استمساک نه را دې سره ده په دې کې اختلاف ده چې هغه نو واوري کومه څنډه چې قابل زراعت په پاغي کې اختلاف ده کومه څنډه چې قابل زراعت نه په پاغي کې اختلاف نشته چې کوم باندې عبور سي قربان شوی دی هغه صاحب نه هر څه مسله باندې ولا نزاع نزاع استفي ما قال هي سير حريم کی به هیڅ پر سير حريم باندې استمساع کول ما انما نزاع في مورعه نزاع جګړه خو بده معباد کده مما د هغه قبيله يسته للغرض چې کی صلاحيت اولو کرل استا خوشي مثلا او په غیر استمساع نه دراغلی على على وداد توایم کته چې وای چې صاحب نهر مستعمل ده ولی ځکه او به د نهر پرې سند باندې سړي باندې کړی دی دا دلیل د قبض صاحب نهر ده هم د قشانتا صاحب الارض هم علاقه په دې سند باندې استعمال کړي ولی د نهر او به خپل ځمکه نه سړي باندې کړی لکه دا ټول او په اخلاص ځمکه ټول تباہ او برباد شي قال على ودارتهم انه دا صاحب لار ان کان مستم انه دا صاحب منهر ان کان مستمسکن اگر که بندون کړه به پر حرم باندې ما انهره او بد نهر خپل خپل اخر صاحب لار دافن د فكون کړه به پر الکه حرم باندې المعروب عن ارض رسم کې خپل شو مثلا کتا وې چې کشه ته دا حریم د صاحب نه هر نه وي نو په کار دا چې صاحب الاعظم پر دې حق چې دا څنګه ماته کړی وي حالان کې ماته ولې نشي نو موږ وایو ول معنی او معنی من نفسه د ماته ولو د دې څنګه نه صاحب الارض پر تعلق حق صاحب نه ملک د ده د بل چا حق ور فرسنی ولې تعلق خوش مو سره چاغه استنساخ کما و ده تعلق صاحب نه لامل کومل ته صاحب النهر نه کله حایت رجل دیوال له اسامه ده لرګي ور باندې چې کوم محمد الیاس یې خېری اوس اسامه د لرګي دا دیوال ماتول شي اه سر خدو کنه ماتول شي چې راګو دلته سر خدو کنه ماتول شي نه ولی دا خو ته ملک ته خو لیکن د بل حق ور پورې سنیول تعلق ته دې دیوال باندې خو ته کمره مرنګ سره بیا چې بولی شي خلاص و ان کان اگر کذالک دا دی رخصت علی والله چی لا ملک کل حیات لک دیوال رجل الک دا دا اسامه دی ول اخر الیاس پر علیه دیوال باندې جزو لرګی خوی د کمره لا تمکن الک من نفسه قادر نه ده الکه وای هغه ماتولو دی دیوال اسامه و ان کلمې هغه کې د ملک او فل جامع صغير نهر لرجل جامع صغير کې دا مسله ذکر کړل دا وضاحت کې نهر نه یو نهر لرجل الى جنبه مستنات څنګه د دې نهر د پار یو هغه د څنګه ده بیړ ده ولی اخر خلف المستنات د بل لپاره شاده دي بیړ او څنګه د لپاره ارض مذکره تلزقها چې د ازمکه لګیدل د هادي مستنات سره نوی نو صاحب نه د پاره نو صاحب الارض پاره او کله شانه موجوده و د هغه هغه چې چا ولا لکه شانه او اما اذا قال اهل ما عليه ذلك چرو د یو د صاحب الارض صاحب نه د پر عليه پر حریم باندې ذلك غرس او تین ملقا فصاحب الشغل اولى بالاتفاق صاحب الشغل اولى بالاتفاق لانه صاحب يد ولو كان عليه غرس فشير په دې باندې ونی ولاړ وي ولی ولا خدا پته نه چې دا صاحب الارض نه ولري او که صاحب نهر ولا يدرى من غرسه معلوم نو چا کړلې فهو من موزير خلاف پری که هم اختلاف امام سوي ونی او حریم دا ټول چا دي صاحب الارض صاحبین مکرمین وای چا دي دا سوال وثمرة الاختلاف پر اختلاف دار ان ولایت الغرس لصاحب الارض پر اختلاف دار چې دا ونی بسوک پکې کری په دې حریم کې په دې موضوع خلاف کې صاحب الارض عنده فنزي ما سبني وعنده ما وني بصوف پکې کړی صاحب نه وعمل القاوتين خطا چا شي فقط قيل انه على الخلاف دي کې اختلاف صاحب نه خطا چول شي ها فقط الان عنده لا القى صاحب نه عطين امام صاحب مذهب له صاحب نه خطر نه چي ولې پرديز مکه چي یې اجازه نه او صاحب وای چې دا خطر ور باندې د نیر راو چا چول شي وقيل شاعري دي دا صحیح ده دا صحیح قول چې انا لصاحب نه ذلك بالاتفاق ما لم يفحش فیصله کدا حریم اگر کړه صاحب الارض دا د امام صاحب په مذهب د چا مذهب امام صاحب مذهب خو بیا هم د امام صاحب مذهب له صاحب الارض صاحب نه هر خطا په دې مصطلحات باندې اچول شي خو چې څو پر زیات نه وي د زیات صورت ده چې دوه خطا ور باندې واچي چې د حریم نه بیا صاحب الارض پیدا اخیستلې نشي په دې خطا نه چا چولا او کله کله چولا د فرق نه ٹھیک شولا په دا هر جانب نه نیم الکه سو الکه سو غزل دا نه هر دوا غزل که دوا غزل نه سر سو راځي یو غزل نو یو غزل باندې سه تور کې یو غزل دې سه ٹھیک شو ها من کله جو عن محمد مقدار بطن نهر د بطن نهر سوره دوه غزه ده امام محمد فرمای دوه غزه بری سره ته وکي دوه غزه دې سره وان محمد قاری بتنان من کل جای او هاذ ارفق بنا قول امام احمد دي کې ډیر نرمي ده خلکو سره او چې هدايه ملاخر دا ذکر کړي دنه دا مرمه دي باندې فتوا اگر نور فقال کې چې منسوب قول صلی الله علیه وسلم ماشاءالله